مراتب ذکر شوی وو چې څومره خبرې د دین مونږ ته معلومې دي نو دا غي په نسبت ډېرې داسې دي چې معلومې نه دي او کومې خبرې د دین چې مونږ ته معلومې دي نو باغې زمونږه اکثر باندې عمل نشتا او په کوم چې عمل شتاغي کې مونږ محتاج یو چې دا عمل کې خلوص راشي نو هر وخت هر انسان په یو مرتبه کې هدایت ته محتاج دی نو که څوک لوی ایمان والده که کمزوري والده خدای او روح دې ته محتاج دي چې وي اهدنا الله مونږ ته هدایت وکي او که دغه ټول مراتب د چا پوره شي نا د اهدنا معنی دې کوي الله مونږه مضبوط کې او مونږه همیشه قائم او دائم ساتي پلار نه ها د صراط مستقیم سمانا غالي نو د دې معناګانې قران حکیم هم ذکر کړی دی ته وی تفسیر القرآن بالقرآن دا پټولو کې اولا طریقه دا چې تفسیر د قرآن په قرآن وشي نو کلا صراط مستقیم قرآن کې په معنا د توحید راځي لکه وګورئ تاسو درېمه پاره کې سورہ ال عمران او آیات مبارکه وګورئ یو پنځوستم نمبر په درېمه پاره سورہ ال عمران کې د دې د پاره چې صراط مستقیم په معنا د توحید او د وحدانیت ته عیسی علیه السلام خپل قوم ته یو وعظ نصیحت کړي هغه الله په دې خپل کتاب کې ذکر کړي ان الله ربي وربكم خو چې چا ولراړه او سیالی نه نو تاسو باغله سوایي روغ بوای کلی ونه بوای ور په نفلو کې موایو په فرضو کې موایو په سننو کې موایو الله مونږ ته صراط مستقیم وخه نو الله قران رولې ګورو چې دا صراط مستقیم دی اوس ورته څوک کېلی نه اګور دا یو مسله د اصول الحدیث کې بتا ستراشي وې د قران دی یو آیات تفسیر چې د صحابي نه په صحیح سند ثابت وي نو دا په حکم د مرفوع حدیث کې وي دا د بعض محدثینو مسلک تفسیر د صحابی د کتاب الله په مرتبه د مرفوع حدیث کې مرفوع حدیث غیل وای چې یو خبره د الله حبیب ته ورسیږي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه علی ابن ابي طالب رضی الله عنهم دای د صراط مستقیم معنا په قران سره کړي قران سره معنا کړي ابن قیم رحم الله ذکر کړي الله مون تلار او خید صحابه کرامو او بیا حافظ سیب وی وهو کما فسروه وی څنګه چې دا تفسیر کړي دا درست دی فانه صراطهم الذي كانوا عليه وهم على صراط نبيهم صحابه په لار د خپل پیغمبر وهم الذين انعم الله عليهم او دا صحابه غدي چې په دې الله انعام کړو ذکر رسوي وي صراط الذين انعمت عليهم الله دا هغه چا لار را دوخه چې تا په انعام او احسان کړې وګوره دین مراد د صحابه کرام او اغلار دا ادا ورسو ذکر کو صحابه معیار د حق دی ته ار وخلې چې ماته د لار او خیا ماته سوخه د لار او خیا ګور دې الصراط المستقیم کې دوا الفاظو دویم لفظ المستقیم استقامت ستوي موږ تاسو هر وخت سوال کو یلا استقامت مې نصیب کې ایو بل مو وی الله دې استقامت نصیب کا نو دې استقامت او د مستقیم سمانا ده د صدیق د امتنا چې ابوبکر رضی الله عنه د تپوسو شو چې مستقیم کې د استقامت سمانا ده فقال الله تشرك بالله شيئا و استقامت دی له وی چې الله سره څه شی شریک نه دا ولې نن لیکل بس کړی دا ولې لیکل کول رسو موږ ورته نه اټ په دې جیل کې شولې نه بای حساب کتاب خو به ټول خلک لیکي کنه کنه لیکي یا بای عجیب یا وای په دې دومره شو هغه ټول لیکي اې دا لیکل د الله په نعمتونو کې څه شي یو لوی نعمت دی ایمان سره وایي د دین د لیکلو یو بل ځای به درځه تابزل وی یا بای نو چې قران کې لیکل نو کته لیکل کوم ځای کې دا لیکل د الله په نعمتونو کې څه شی دی ادا چې څوک لیکل نه کوي ورچاو لیکل له مخې لپرات یو کو جواب چې موږ د صراط مستقیم قران کې درې معناګانو کې غایاتونه را لوي دا چې لیکل دې کړي سم خیال دې به را لوي خو به دې نه مانی نو زما خو نه مني ګوره که تاسو له څه جرګه مرګه راوستا هبای ته وګرځه کنه څوک لیکل نه کوي لګ لګ یو دروا ها کو لوی دې کو وړو کې دی بډاګانو لکه چا دغه ور کې جولای پیسې به درکو خولي کې به قسم دې چې دې ماقام پورې خط زکای که نم ورځي کنه چې ولو چې تی لیکې زما پیسې درکو ته ګوره چې ماقام پورې دې داسې لیکل نه لزدکړي کنه خو که پیسې پکې وي ها ما پرون ویلو چې کوم طالب العلم لیکل نه کوي تاسو مې کم طالبان چې لیکل نه کوي ناغی څه کوي ها بھائی هغه ګورې نمونه لیکي تم وګور دبای درسونه یې سم پیری ویډیوز خدمت کا وسوب لی یو سو پکې ودراوه ها بای کلوې کوي پیرونه رو باسه ها تم رو باسه په پکم بل ماشاءالله د دوه جیب کې هواي بل څوک دې تاسو پاله چې لیکل نه کوي را شاګه دې په لې سوق دې کړنه کې دل ترش دا په لکسان هم لګ دې دې په لرش شور مو جوړوي شور په ساله کا چاله وای را شاګه دې په وراسي په درس روانه وای نه خو دې ترش پای څو پښ الګر اپس دغه تل چې وي دغه ولې دلته راشه د قران هم نه راغشته دا طالب ته غزي راځي او دلته ویلي چې مرا خلای کنه د ترش دې دې نه نشي د ترش د دې دې د ګوره استقامت معنا صدیق رضی الله عنه کوي چې د الله سره څه شی بن شریکه دې دې کې استقامت معنی کړي په محض توحید سره عمر رضی الله عنه د استقامت معنا کړي وی الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنهی ولا تروغ روغان الثعالب و استقامت دې ته د الله په اوامر او په نواهیو خبرابر شي اوامر پابند دي د نواهیو نه د اجتناب دي اے ایمان نفس سمر فرائض دی د دې ادا کولو ته استقامت وایي ته مؤمن به او منزونم کې روزي دې سي زکاتونم ورکه فرضي حجم کې انور فرضي کارونه کې دې ته استقامت وایي د حسن بصری رحم الله مشهور تابعی دی وی استقاموا على امر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته سلف صالحینو کې حسن بصری رحم الله وای استقامت ستوي د الله په دین خلق ده فعملوا بطاعتي دا الله په طاعت عمل کوي او دا الله د نافرمانو نه ځان ساتي دې ته استقامت وایي امام مجاهد دا سه معنا کړی د استقامت استقاموا على شهادت الله اله الا الله حتى لحقوا بالله مونږ وایو الله استقامت مو نصیب کړي الله په ایمان په توحید مقایم دائم ساتي تر دې چې وفات په دې راشي بس مسله به ټول شي حل بشي حافظ ابن قیم رحم الله و سمعت شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس الله روحه وی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله بوی استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرا وإذا الله په بندګيره او محبت کلک شوی یو قابل خوانو ګوري چې څوک مرګره نه کنه نه او چې لار حق نه ده که څوک مرګره کې مرګره دي کډه نه ډېر نه کډه ګرا وای باز الله والا وای جوړ شخاون د استقامت او د کرامتونو طلب وکاو جرمانه د کرامات سرګن شي زکه ستا نفس حرکت کوي په طلب د کرامت کې او رب درنه مطالبه کوي د استقامت دا یو عجیب سوال دی خو تاسو ویخی بیا محمد ابن سیرین رحم الله له شاوی وای کتاله الله وای چې جنت لږه او که دوه رکعات کړي وای زه په کې سکو ها بای کمال رب وای چې جنت لږه او که دوه رکعات کړي دا الله والا خبرې دی بای نو ایزه بوام چې زه دوه رکعات کو زکه جنت تتلل زما طلب ده او د دوه رکعات مطالبه زما نه درف ده نو خپل مطالبه پوره کول غوروي که د رب مطالبه پوره کول کمال رب وای چې دوه رکعات کې ک جنت ته ځي نو زه به دوه رکعاته کو ځکه رب ما نه د دوه رکعاتو مطالبه کوي او زما نفس غواړي چې زه جنت ته وردن نشوي د دې کې موي وای د کرامت طلبونه مکه او ستا نفس وای چې تا نفس سرګن شوي د استقامت طلب وکړه ځکه رب در نه دا مطالبه کوي او ابن تیمیه رحم الله بوي اعظم الکرامت لزوم الاستقامه پټول کې لوی کرامت هغه استقامت لازم دی ولدي اے ستا عقیده د ایمان او دین دې اتر مرګ دې کله کرانی ولې او دا قول چې علما وی الاستقامت خیر من الف کرامه استقامت یو استقامت د زور کرامتونو نه بهتر دی قران حکیمم د استقامت ذکر او فضائل ذکر کړی دي مفسرین وایي لکه د آیات په سوره بقره کې راشي ان شاء الله تفسیر وکړو وایي د یره تعلق دراتلون کې حال سره وي استقامت وال زن کدن کې به پیرني قبر کې به پیرني محشر او کل صراط کې به پیرني ولا هم يحزنون او تیر شي حال پس بخفني تیر شي حال پسې بسلې اگر باز درانه خلک چې مړي له دعا کوي یو ځل یو مشروي څوک مړوي دعا ورته وغواړي چې الله دنیا پسې خفه نه کی دې کې څومره لوی مقصد پروت دی دنیا پسې هغه څو خفه چې ایمان نه لري وای کاش چې زه واپس شوې ایمان مې راړ دنیا پسې هغه سو کرمان کوي چې هغه د قبر د تیاری سکار نه لکړي اچھا چې خو په ایمان او په نیکو اعمال خپل زړه یې اخکړي هغه دنیا پسې ارمانونه نه کوي هغه ایله بس د خوشحالو زیله ورسي د صراط مستقیم معناګانې، د استقامت معناګانې، فواید مو واورېدل. او ګوره دا څومره ښکلی سوال دی چې خپل مهربان رب مونږ ته د هغې انتخاب فرمایلی الله موږ د استقامت په لار روان کې او تر مرګ مو په مضبوط کې څومره خپل لار ده هغه لار ده قران صراط مستقیم ده هغه لار د ایمان او توحید ده هغه لار د سید المرسلین ده ور صراط مستقیم هم پیژندو اوس به هغه خلک پیژنې چې دین منې کون کې څوک دي چې ځان ته وساتو چې ته د دې دومره لوی لار نه موالړې نو مانعون د صراط مستقیم نه څوک دي قران ذکر کړي نو دا څوک چې په باطل دي دی کی خبر کړي دا چاوله توجه نه دی لار کې ناز دی وې ځان ته ساته خلکو له جدي وې دي شي نه ځان ساته و دغه لري متوجه ګوري وخامه خاصه کوي ځنې و خلق پراپګند نه کوي چې دا شی میټاو اپاغي الله اغس کی او بشر ته دي چې حق وي او د الله رضا پسړ کی وي نو خلق به بدنامولو کوشش کوي دا تعالی خلق متوجه کوي سوشل وایا سوشل دریم دې هر باطل پرس مشر او هر باطل پرس مولا بشری دو قسم وی یو دنیوی دا یو دینی دا احبار جمع دا د حبر نو بازی وای چې دا د يهود مليانو لوي خو مسله دا څنګه ده یک د مسلمانانو عالم دی او کړي يهود دی دې تاسو حبر او احبار ورته وي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مبارک مشهور وي حبر الامه س حبر الامه اتا زګور کنز بوي دي داغه خطبه ده اتا سوې دي خطبه کله ابتدایي وی کله الحاقیه وی وای د دکنز د مصنف رحمت الله علیه تعریف کوي وی الحبر النحریر الحبر النحریر دا یو لوی عالم دی چې ته حبر يهود لوي نو العیاذ بالله د کند فکر دا کتاب يهوديانو لیکل شي هبا ته خو یې حبر او احبار د يهود مليانو لوي دیو جنا امام روحمانی دلته وایي وی اطلاقه علی العالم ذمیا کان او مسلما د حبر او د احبار اطلاق کیږي په عالم باندې کاغذ ذمی وی دی يهودو نصاراو نو یو که مسلمان وی وی ګور عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مال به کې ویل کې دل حبر الامه امام قرطبی دلته وای ویل مراد بها اهل الكتاب المراد بها اهل الكتاب وغيرهم من المسلمين وهو الصحيح وای مراد ته اهل کتاب دی دین علاوه نور مسلمانانم ته مراد دی او دا صحیح قول دی ادا د سفیان ابن عینه چې تابعی دی کول دی وای من فسد من علماءنا کان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا کان فيه شبه من النصارى ها زمون علماو کې چې سو ګډ وډ شو نو دې ځکه د يهود مشابهت راغی شکرانه الله دې موږ ته ادا سي موایي ګوره ځلې وخت موږ چې نوم وارو څوک مولا کتلې چې فلانه یا دی یا موږ دې ویریږو چې يهوديان غوته جوړ نشو کله اسه بدنامول اسه شرمول اسه خلق تنګول نه اهل حق پریږي او نه اهل باطل پریږي دا د يهودو طریقه وا تنګول تهمتونه لګول نو ایسوک چې زمونږ دی علماو کې خراب نو پد کې دی يهود مشابهت ده اسوک چې دی عبادت گزار او عوامو کې خراب شو نو دکې د نسوارا او مشابهت ده الله دې موږ د دغه خلکو نه اوساتي چې څوک د نه غلار نه سکي بلې کور اوس هغه وګوري چې دې ترا بلون کې څوک دي الداعون الى صراط المستقيم صراط المستقيم تبلل څوک کوي یوصل اتم آیات دے د دیار لسم پاری سور یوسف ادا سن پارا رہتا لہو میں دا یا څه ده پاره ها نه ځان دل دنه تاسو کوم تاسو تلوار مو کوي نمبر بس تاسو راځي ان شاء الله ها ورته خبر نه کنه تو دمکه نه کنه نه يم نږدې گاونډي ها اتا سو جواب د گاونډي حق چې نه پورا کوي نو ګناه ده کنه اتا سو ما گاونډیان دي چې زوب به خبر یې زول نه وام ګناګارې کم کنه هبای وګوره ګناګار او مو وکنه دې وخت نه دې ناسي ادا چې لاس دې غړلې دې لیکل جوړ نه کوي کنه نو تاسو عنوان ورکول موږ آیاتونه په سر اړو دا شوی میات ته لکه درې میات ته کنه ها درې میات موږ راړو د دې لته سو عنوان ورکړي چې دا سې ته وګوره سې لیکلي اپاز سره لیکل دا څه کوي چې بیا بولاغه ک ته مغرب کې یا مشرق کې راولې وې کې بل څوک په پوي کې نه دا غپالي ته نو باندې ګور عنوان دا دې صراط مستقیم ته بلون کې سوق دي اولنې بلون کې د نبی کریم علیه السلام قل هذه سبیلی حبیب او فرمایا دا زمالا رضا دې دې کې یو خبره ده وګورئ الله دې زمون په حال رحمېږي اوس ګوره بلون کیشته خو علا بصیرتنه دلر کړي اوای څه شه ده را بلون کیشته خو علا بصیرتنه دلر کړي نو قران نه یو ټکی لږ کې مسله حل کیږي کروانېږي اوای دا قیامت په علاماتو کې سوجوي موږ متواتر الحمدلله د قیامت په علاماتو بیان کړو هغې کې یو علامه دام د وای چې قیامت را نږدې شي نو په دې منبرونو به ماشومان کینی د اهل علم لیکلي ماشومان او مراد به علم خلق دی منبر وخت دی خو علم نه دی وخت لکه دی یو سړی ډاکټرۍ دکان خوښ دی خو ډاکټري زده کول خوښ نه دي ډاکټري نه زده کړې دکان یې کړی تاسو ولرو خو یې کلی ونه کول وای د ټولې دنیا بوتلې بوتلې دوايانې را جمع کړي اذان له ډاکټرۍ اسباب جوړ کړي وي ډاکټر خو ډاکټري زده کول یې نه دي چې اوسره دا منبر خوښ دی وعظ خوښ دی نصیحت خوښ دی خو علم نه دی خوښ نو دې امت سمای ک بګړاوی یې تاسو له ایمان سره وایې نو ګور وانا ومن تبعنی تر قیامت زما د تابعدار وبدا کاروي وعلى بصیرت قید تی موږ لرکو علم نشتا بعضی ګور حافظان چرته امامان وي یا یو دو درجه دغه دې په جمعې پرسته کړل کوي نو ارسي چې وروره نو په خو به بعضي سمجدار وي وای کې او زه روانه نو نا تجربه کار طالب ولا بوزا کوي چې دا روغ زه یو خرابو به نه پای د دې ولا بوزا چې په پته نه وي په جنگ پويږي په نور څه نه پويږي خو په جنگ پويږي دیو جن ګوره که عوام دی که ارسوګ دی چې د د وعظ او نصیحت او منبر خوخ دی او علا بصیرت نه خوخ نه دی نو دې په ګډو وډو سر دې که په سم روان دی وای زرع بلم هو علا بصیرا خو علا بصیرت قید په تل دی کوي نه اوای اته څوره دا خلک یو یو ټکه د نه پات شو دا سو د قران ټکه خو نه خیر ته کې پات شو کنه اکه دی قران کې پات شو خبره سره د دې یو ټکه کې پات شو مسله سره نه حل نه دا مسله بالا حل کیږي چې د دې یو یو جمله یو یو لفظ د علم او د عمل دلان دی نو کلا بصیرت متلر کو نو مسله به خراب شي ابس وی ور عقل مندای دې ته میدان یې په منبر لګي خلک وایي ویل موږ استاد چا سره جنگ دی خپل خلک وایي دې جنگ دې اوس ګور الله مولوی لوی عالمان کا تاسو یې امين اوس داسي یو مولال سپیکر پیدا کړي دې ته کنځري کوي بل ول بل ځای کې خلک په تماشه دي دای چې اجرو کې کی وی یو یو لم هغه یو لم کنزل کې بل لم کوي وای دا نه څه قبولیات دي د دین خبره دې ته ترتیب او د اخلاق په دایره کې وی سکی دي د اخلاق په دایره کې نو علا بصیرت دې تم نه وای کنزلو ته نه وای سخت ته بد اخلاقی ته د اسلام د اخلاق او د دایره نه وته ته علا بصیرت نه وای اقدا کلمه دې ده کبي عقلی ده غسی سرول لم علا بصیرت نه وای سینه زورای تم بصیرت نه وای نو بصیرت کې ګورډې خبر دي خلق را ولم خو علا بصیرت نو د دعوت د پار اخلاق دي خپل صفات دي ګور الله خپل حبيب ته وایي چې شرستا سو اخلاق ګډ وډ وي ګوره نرمۍ سره سره اخلاق سره شفقت سره محبت سره د الله دین خلق ته رسول دې ته وی علا بصیرت دې ته سو تاسو ترا بشمیشتا شریف یو صحابي وی رااله اپا مسکی سه حرکتونه کول نو صحابه کرامو اول په سبحان الله سره منه چې دې نه منې کېدو نو ایدا شي وکړ تاسو په تورونه ټکول چې دې څه شي منشي نو د مسکی داسې حرکات ګل الله حبیب چې موزو کو نو دې را وستو دا صحابي په خپل ګور د الله د حبیب د اخلاق ذکر کوي وای قسم مې دی په الله ما دا سه معلم نه مخ کې کتلې نه به تر قیامت پیدا شي والله ما شتمني ولا ضربني قسم په الله ما ته خو نه بدر دی وی نه واله اما نه دا مزد دې کې دا دا کارونه دي دا تا چې کوم حرکتونه وکړ دا به پکې نه کې وګوره څومره په خولي اخلاق سره سوکو په خو اخلاق باندې صحابي فوه کو نو بصیرتن دي ته وای چې د اخلاق په دایره کې د انبیاو د دعوت په طرز باندې برابر لکه لکه څنګه علم ته وای نو دي بصیرتن کې ګورس شي ډېر خبرې پکې پرتی کله ټکه یو خبرې پکې شوی او قاضي سے یو کس راوغوښتو وای ګوره تا د خځې نان نفقه او کور او خرچي ټولې منلي اوس نه ورکې نه لګه زموږ ساده وغورته ما خو نه منلي دا غولې د تعالی جوی تا قبول کړی تا یو ما قبول کړی په دې کې ډېرې خبرې را لې کنه پوهیږي په خبره باندې تا طالب له موجته ما دا بیبي د نکاح لپاره قبول کا او دې له کور ورکول پتا سړي لازم دي نان نفقه او جامع ورکول پکې څه دي دا پکې شته نه هو قبل تو کې پټ پراتی دي علا بصیرت کې څه دي ډېر څه خبرې پرتی دي د هر پیغمبر د دعوت واقعیا راواله چې کې کوم اخلاق دي قوم ته کوم جواب ورکړې دي ته وی علا بصیرا او که د دایره نه بار شو یا د سره اړوي نه مشتره نه ممبر دی خوښ نه ونور سلی علم دې نه دی خوښ نو دا خدا دې لکه ډاکټري خوښه ده خو د کولی نه دی خوښ نو ته ورو وای کې دی ونه ورته وای الہ العالمین دې موږ او تاسو لا د الله دین ته درابلل توفیق راکی علی بصیرت نو بصیرت کې لري خبره پرتی دي اس عجیب کتاب دی د هدایت نه ډک وی الله دا هغه چا لار را لوخه چې تا په انعام کړي دلته وی الله د دې غلارې د پاره د رجالو طرف ته موږ او تاسو له توجه راکا چې راکا دیو جن اهل المدینه کې اصولی مسله ذکر کړي وای دین بزدکیږي د کتاب الله نه او د رجال الله نه چا نه بزدکیږي وای الله همیشه د پاره دا سړي کړی چې آسماني کتاب را لګلې او مطلب ولې ویلي چې په دې عمل کوي اسمانی کتاب سره د نبی په شکل کی یو لوی عظیم رجل رالیږلی وای دی کتاب باندې عمل وکړي زما د پیغمبر لګورای څه پوښوي په خبره باندې نو دا ګوره موږ تاسو لوي کتش کتاب قران نه بلا استاد چا علم زده کو نو د ځان او د ټول امت لپاره به درد سر جوړ شي اوس موږ ګوره اهل علم د چا نمونه نه دي خو ډېر مخکینی دور کې داسې علما تیر دي چې بلا استاد او علما نه د امت لپاره یو لوی درد سر جوړ دی اهل علم وای چې دا مشکلات ذکر دي چې شیخ او استاد نو چې دې رټلې دې په هکړې چا چې علم د قران او سنت ذکر بلا رجال الله نو هغه د امت د پاره سره ځان او امت د پاره درد سر جوړ دی نو دلته الله موږ له وی علم خوځنده کې خو د رجال الله طرف ته سوق زموږ د هندستان د نیکان شاعران تیر شي د یو شعر دلته معرف القرآن کې مفتی صاحب رحمت الله علیه ذکر کړي وای کتاب خو کورس خای کتاب څه کوي وای آدمی کو آدمی بناتا ہے سړی نه چې سړی جوړای دا بسوک جوړای سړی به تو جوړای کتاب خدا له کورس خیرو د روح نه پر روح اثر کیږي دی وجنه د تشو کتابونو نه بعض خلک وي زه مطالعه کو یاره بعض یمي سړي دی به چې امید دی وای لګ مولا علماء لته وای ما تفسیر ځان له اردو پیدا کړ کور کې ګورم دا هغه د ځان او د امت لپاره شي یو ځل زموږ سره وړو کې غونته التا دلته موږ درس کولو نو ما نه شاوې چې ته یو سړي مشکات شروع کړي یو امي سړي خلکو له مشکات شروع کړو پوهیږئ په خبره باندې نو مشکا شریف کې یو حدیث راغلی وای نه عن التخسر نه عن التخسر ګره مال اختارم درلا وای په موس کې په پته شو دا چې لا سوک نه کیدی او دا غي غنو جوهات شارحین او فقها او ذکر کړي نه عن التخسر ها ته ولودري چې ټول ګوري وایا مسکه به داسې نه ودرېږي شابه شابه تا پاسېدو کې دوه ګنټې لګي زر زر ها دې په لګون دا لاسونه داسې کول ټیس کې دې ته څه وایي نها عن التخسر وای پته شو بلاس نه کې دې نو تاسو خیالي ته سلاسو ته پنامه لاسو ته ها وردا پته شو پراته دي کنه یو سړي دغه شان لاس تړلی هغه ځان دې چې مشکات شریف خولو نا ورته لکه لاسونه دې پته شو دی او حدیث کې من راغلی پوښوي په مقصد کنا وی لاسونه دې ته شو سریخي او حدیث کې راغلی چې پته شو بلاس نه کې اوس ګره د لاس چې سنت طریقې مطابق دی خي پته شو دی کنه دی نو هغه په خپل مشکات د کول او خلکو له خولو سمر لوی نقصان کې څه شو په لوی نقصان کې واقع شو کین نو قران او حدیث په چا نزد کوي دا به رجال الله نزد کوي او ګور بدیتا مسلم شریف مقدمه کې وراشي امام مسلم رحم الله وای وای ان هاذ الدین دا څه چې سزدکه دا دین دی لخوا ګور دا د شان سزدکه ته دا هغه اعمال له ګوره کغه پر رسومات او بدعات او غندګو کړي نو دا اثر په پتام سکی دا په پتام ورسیږي و یو عالم ته سوګرا غې د دې ګوره د دې صحبت ډېر برکات وي ها بھائی و یو ولې ډېر غوسه میرا ابا تن قریب چې د غصې د وجه نه د دنیا او د آخرت په تباہی کې واقع شوه توجه مو ده نا ورته وي ویم زه خدرنا او دا نور علما د نړۍ د فلانه عالم در سره د دای د قران او سنت د درسونو په صحبت کې کینا نو څنګه د چې دا کس کې ناستو هغه غصه د کابو د لاندې رااله څه شو ناغه د شکرې خط را لګلو په خوا وختونو چې الله دې تاسو سره ډېر احسانات وکړي او زما هغه کم غصه و دا غینا الله زخلاص کوم د قابو د لاندراره خو ما خو کال تیر کړي کشپک می اشي دی عالم را لدا سړي دی ویری چې د غصه نه بازار ساتي دارا لوای چې دا ولې زما علاج شو نا غالب ورته اصل کې ته چې دا چا سره ناشت دی د د سینه په خپل الله په علم پاک کړي هغه اثرات پتا سو د صحبت هغه اثرات پتا سره صحبت کسی وی اے صحابو کې قاضیانو کونو مفتیانو کونو خدا شرط نشاوی دی جی فلانه صحابی مولانا سے او فلانه مفتی سے او قاضی سے وای د صحبت دمر اثرات دي چې دی پس مولانا او قاضی او مفتی نه رسی صحابه پس یادېږي د صحبت په هغه فضایل یادېږي هغه یو زره ناستا یو ځل چې چا د الله د حبیب مخ مبارک ته د ایمان په حال کې کتلی نو د ټولي دنیا خلک دا سره برابرې دي شي صحبت لره یو اثر وي صحبت لره سوي نو دلته وی لار خو نیغه پیجنې خو سکسانو سره به پیجنې چې دا منعم علیهم سوق چې انعام په الله شوی نو بعض مفسرین وای المؤمنون مطلقا مطلق ایمان والت مراد دی چاویلی الانبیاء پیغمبران علیهم السلام ته مراد دی یو دریم قول دام دی اصحاب موسی و عیسی علیهم السلام قبل التحریف والنسخ د موسی او د عیسی علیهم السلام غ نیکان مرګری ته مراد دي خود دای د دین د تحریف او د نسخ د مخ کې اوس وی دین منسوخ شه او اوس په کې تحریف کړي قبل التحریف والنسخ چا ویلی الذین انعمت علیهم اصحاب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی نو دا مختلف اقوال دي خو اهل علم لیکلي جمهور مفسرین وای غره قول د الذين انعمت عليهم په تفسیر کې کم دی نو هغه هغه د تاسو اول واوریدل تفسیر القرآن بالقرآن د سوره النساء آیات ګورئ سلور واړه ډلې ته مراد دي وګوره قران حکیم کې زه په زه د هغه خلکو ذکر شوی چې باندې د الله انعام شوی ځکه موږ وایو د هغه چالار را لوخه چې تا په انعام کړي چې قران کې الله وایي په دې به انعام کړو نو بس دغه تفسیر شو کنه دا هغه آیاتونه به ان شاء الله سره راوړو ګورئ تاسو ورمخکې د پیغمبرانو علیهم السلام ذکر کړی دی ته بچی دا څه شی دا مونږ دلته د بناتو مدرسې د چازمه کاغذ دی او تاسو ټول طالبانو ته دلته څو قدمه کړه دا غینن بنیاد افتتاح ده نو تاسو موږ غوښتي چې دعا کې شامل شئ زموږ دا برا طالبات چې دي نو تاسو یو ختم مو کوي تبرکان صورتونه وایي وایي او نوافل مو کوي چې الله دا مدرسه خالص د خپل رضا لپاره کوي سو خواري کوي د دې لپاره صدقه جاریه جوړ کی او موږ له الله د صحیح خدمت توفیق راکړي نو ان شاء الله غیر راځو که وخت لګ ډیر لګې دو نو بس هغه دعا چې وکړو نو بیا به ترازو تاسو ټول طلبه هم لاړ شئ صرف بسو کسان هغه د دې د مشورې مطابق پاتې شي چې مسجد بساتی فهمه نو ټول التلړ شي د مرګري دسته مخامخ ازه ښکاری او فصل کې د شامه ځای پلار لاړ لاړ شي اګه ځمکه په منځ منځ کې ځای نو په کوله کوله ځای فهمه کنه